دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاست تبصرې ترڅنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې د خپل ورور د عزت دفاع وکړه الله تعالی به د قیامت په ورځ د هغه له مخ څخه د دوزخ اور لرې وساتي د دې حدیث روایت ترمذي کړی دی چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له شپږمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټوکو ته راګرځوو د غور ولایت د شهرک امنیه قومندان له دریو ملګرو سره قتل یوولس موټر او ګڼ مهمات ولجه شول. د هلمند ولایت په لښکرګاه او نادعلي ولسوالیو کې پنځلس تنو مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د بادغیس ولایت په مقر کې امنیه قومندان له یوه ساتونکي سره ووژل شو. د کندهار ولایت د مرکز کندهار ښار کې د هلمند د سنګوري اربکیانو مشر آغا جان قتل شو د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسېدونکی قلم شاه د برکت شاه زوی د څه مودې راهیسې د تور ژړي په ناروغي اخته و چې د زندان چارواکو لخوا د ده صحي وضعیت ته د نه پاملرنې له امله یې په وروستیو کې ناروغي سخت حالت ته رسېدلې وه. د نوموړي د ناروغۍ د سخت حالت سره سره هغه ته هیڅ توجه ونه سوه او نه لازم درمل ورکول کېدل چې بالاخره غرمه دولس بجې روح خپل حقیقي مالک ته وسپاره او له زولنو سره د خپل رب حضور ته ورغی. که څه هم د زندان چارواکو ظاهرا دی د پلچرخي په سرطبابت کې له څه مودې راهیسې بستر کړی و، خو د پلچرخي زندان ډاکټرانو د ناروغ بندي ملګرو ته ویلي وو چې موږ دغه ناروغ ته هغه درمل نه سو ورکولای کوم چې د ده لپاره لازم دي ځکه دلته یوازې د عادي ناروغیو محدود درمل سته. له بلې خوا ناروغ بندیان که څه هم د مرګ حالت ته نږدې وي اجازه نه لري چې له پلچرخي محبس څخه د باندې د کابل په روغتونونو کې خپله درملنه ترسره کړي. د همدې حالت دوام نتیجه دا ده چې له یو کال څخه په کمه موده کې مرحوم قلم شاه شپږم ناروغ بندي دی چې د خپلې ناروغۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي او ګڼ شمېر نور دا ډول ناروغ بندیان همدا اوس خپل مرګ ته شېبې شماري. که څه هم د اسلامي امارت د بندیانو د چارو کمیسیون د هیواد په زندانونو کې د بندیانو د روغتیايي وضعیت په اړه ګڼې اعلامیې خپرې کړي او په دې اړه د بشر حقوقو له یو شمېر نړیوالو ادارو سره مخامخ خبرې هم کړې دي خو داسې ښکاري چې د کابل د وحشي رژیم په شمول د بشر حقوقو هیڅ ادارې ته د مظلومو بندیانو اسلامي او انساني حقوق ارزښت نه لري تر ټولو نږدې مثال یې د بادغیس ولایت د غورمارچ د لویې قرارګاه پنځلس تنه زخمي عسکر دي چې له نیولو سمدستي وروسته خپلو کورنیو ته په عزت سره وسپارل شول او د دې قرارګاه پاتې نور دوه اویا تنه بندي عسکر د لوی اختر په مناسبت د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي شفقت او انساني همدردۍ له مخې د سلګونو نورو بندي عسکرو سره یو ځای خوسې شول. نامرد دښمن نه یوازې دا چې زرګونه بې ګناه هیوادوال یې زندانونو ته اچولي او هر ډول ازادي یې ترې اخیستې بلکې په زندانونو کې یې داسې شرایط رامنځته کړي چې ګڼ شمېر بندیان په مختلفو ناروغیو اخته او بالاخره خپل ژوند له لاسه ورکړي. موږ یو ځل بیا د بشر حقوقو پر نړیوالو سازمانونو، بانفوذو، بې پري هیوادوالو او اهل خیر وروڼو ږغ کوو چې د مظلومو بې دفاع بندیانو مرستې ته راودانګي او د ناروغیو د درملنې او نورو ضروریاتو په اړه یې خپلې هڅې ونه سپموي. وسلام، د افغانستان د اسلامي امارت. د بندیانو د چارو کمیسیون اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په لړ کې د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ اړوند د قرو په سیمه کې پرون ماسپښین د همدې ولسوالۍ د امنیه قومندان په موټریس کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې امنیه قمندان ضیاءالحق خوشنود او درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، یولس ارادي موټر او په زیاته اندازه مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د یاد ولایت د ساغر ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ چې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې ده مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر دریو بجو پورې دوام وکړ د برید په پایله کې اووه تنه مزدور عسکر ژوبل شول په پیښه کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان او یو تن د شهادت لوړ مقام ته رسیدلی تقبله الله تعالی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اړوند د څلورمې حوزې او نادالي ولسوالۍ د چانجر په سیمه کې پرون سهار اته بجې په هغه مزدور عسکرو پولیسو او اربکیانو چې د یرغلګرو په هوایي ملاتړ د عملیاتو په موخه راوستل شوي وو وسلوال بریدونه ترسره شول د بریدونو په مهال په دښمن د پنځو خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې هم ترسره شوې چې تر دې مهاله د دښمن پنځلس تنه مړه او ژوبل شول تر دې مهاله په نښتو کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان چې له امله یې درې نور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یخچال په سیمه کې بیګا شپه لس بجې د مزدوري اردو د درېیمې لوا پر شپږم کنډک د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې یې کنډک په بشپړه توګه فتحه او پکې میشت اووه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل پاتې یې په تېښته ولاړل له مزدور دښمن څخه په فتح شوي کنډک کې شپږ میله سپکه او درنه وسله او ګڼ نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې دوه تنه مجاهدین زخمیان او یو تن د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی تقبله الله تعالی همداراز د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د سرپرېکړې په سیمه کې تېره ورځ مازیګر پنځه نیمې بجې د کمین په ترڅ کې د مزدور پولیسو په رینجر موټر وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې رینجر تخریب او پکې سپاره څلور تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول او د مرجع ولسوالۍ اړوند د کیم په سیمه کې تېره شپه د مزدوري اردو په شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د یاد ولایت نه وروستی خبر دا چې د ناوې ولسوالۍ اړوند د ټنګانو د ګودر په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدورو اربکیانو په پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې درې تنه اربکیان وویشتل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نه وزیان نه دی اوښتی د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د پیروز په سیمه کې د همدې ولسوالۍ د امنیه قومندان اسماعیل په موټر سایکل د خشکلای شوي مین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله امنیه قومندان اسماعیل له خپل ساتونکي سره ځای پر ځای قتل او موټرسایکل یې ویجاړ شو د کندهار ښار د نهمې حوزې اړوند د نازک کوټۍ ته څیرمه د هلمند د سنګوري اربکیانو مشر آغاجان د مجاهدینو په چریکي برید کې ځای پر ځای ووژل شو له برید وروسته مجاهدین بریالي تر خپل مرکز پورې راورسېدل د یادونې وړ ده چې د آغاجان ټول وروڼه د ملا صاحب په سرای کې د میشتو امریکایي عسکرو جاسوسان دي. د نوموړي یو بل ورور څه موده وړاندې د مجاهدینو د چریکي برید په ترڅ کې قتل شوی دی. دا په داسې حال کې چې پرون غرمه د څلورمې حوزې اړوند شاه جامع ته څیرمه د مزدوري اردو مهم قومندان چې په کابل کې وظیفه اجرا کوله په ورته چریکي برید کې ځای پر ځای ووژل شو همداراز د نیش ولسوالۍ مرکز کې څلور تن عسکر د حقایق په درکولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول د هرات ولایت د ادرسکن ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یرغلګرو الوتکو په خپل غلامانو اربکیانو بمبار کړی چې په پایله کې اته تنه مزدور اربکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې د زابل ولایت له مرکز قلات نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اته بجې د مرکز قلات اړوند د حسرتک په سیمه کې د مزدور دښمن یوه شوبله او یو رینجر موټر د وسلوال برید په ترڅ کې ویجاړ او درې تنه مزدور اسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز بیګا شپه د مرکز قلات اړوند د سپینې غبرګې د چاریک په پوسته کې دوه تنه مزدور اسکر د لیزري وسلو په مټ ووژل شول د یاد ولایت د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د هزارتک په سیمه کې پرون سهار نه بجې په مزدور دښمن وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې د مزدور قومندان اسلم په شمول ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې یوه شوبله او یو رینجر موټر یې تخریب شوي دي د ترلاسه شوي خبر له مخې پرون ورځ شاوخوا لس بجې د ګوډاګي رژیم د عسکرو اربکیانو او مجاهدینو ترمنځ جګړه ونښته چې مزدور دښمن ته پکې مرګ ژوبله واوښته بلې خواته د یادې ولسوالۍ په بند برلاس سیمه کې پر مزدور دښمن د ماین برید ترسره شو چې په نتیجه کې د شریر اربکي قومندان اسلم په ګډون درې تنه اربکیان قتل او دوه نور مرګوني ټپیان شول د کندوز ولایت د مرکز اړوند چرخاب سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د شریر اربکیانو په یو سیمه ییز قومندان برید وکړ چې په نتیجه کې قومندان یار محمد او ساتونکي یې ځای پر ځای ووژل شول د خوست ولایت مرکز اړوند پرمباغ سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د کمپاین په مزدور عسکرو د چریدار ماین چاودنه وکړه چې په نتیجه کې د ګوډاګي ادارې درې تن عسکر ځای پر ځای ووژل شول د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ مرکز ته نږدې د سید احمد ضابط په نوم په وحشت او بربریت کې خورا مشهور او ظالم اربکی چې د یادې ولسوالۍ د بابوکي په پوسته کې د اربکیتوب دنده لرله د چریکي مجاهدینو لخوا ووژل شو او یو میل کلاشنکوف یې ولجه شو له مجاهدینو سره د یو ځای کېدو په لړ کې پرون سهار د نورستان برګمټال ولسوالۍ د ګوډاګي ادارې تر واک لاندې سیمې علماو شورا رئیس مولوي عبدالحلیم له خپلو ملګرو سره یو ځای د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د برکې سیمې اوسېدونکي چې د کورنیو شمېر یې تر درې سوه پورې رسیږي د یوې شاندارې غونډې په ترڅ کې له اسلامي امارت نه بشپړ ملاتړ اعلان کړ په یاده سیمه کې تر دې وړاندې اربکیانو شتون درلود چې د سیمې خلک یې سخت په تکلیف کړي وو اوس یاده سیمه په بشپړه توګه د مجاهدینو تر واک لاندې او سپین سپېڅلی بیرغ ورباندې رپان دی تېره ورځ مازیګر مهال د کونړ ولایت نړۍ ولسوالۍ اړوند چونګلۍ سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د اربکیانو په قرارګاه د سپکو او درنو وسلو په مټ برید وکړ چې پکې دښمن ته زیان اوښتی خو د څومره والي په اړه یې تر دې دمه په دقیق ډول څه نه دي ویل شوي همداراز بیګشت په د یادې ولسوالۍ کمتلي سیمه کې د مجاهدینو لخوا د دښمن په اکمالاتي کاروان برید ترسره شو چې په پایله کې د مزدور دښمن یو ټنګ ویجاړ او پکسپاره عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او وروستی خبر دا چې د شلګر ولسوالۍ په برګتو سیمه کې مجاهدینو د مزدوري اردو په پوسته عملیات ترسره کړل په پا پایله کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ او څلور تنه مزدور عسکر مرګوني ټپیان شول د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو د دین په لاره کې ستړیا او په عبادت خوند اخیستل دومره ساده او اسانه وي چې ته به وایې فطرت یې دی کله چې ته همدا ډول افاضلو او اکابرو ته ګورې په خپله ایمان درته وایي چې مینه ورسره لره خلوص ورسره لره ملګرتیا یې غواړه لاره یې تعقیب کړه او پرې وویاړه د دوو لویو جهادونو بې بدیله سالار مرحوم الحاج مولوي جلال الدین حقانی رحمه الله همداسې یوه ستره هستې وه هغه دومره ښکلی او سپېڅلی و چې کله کله به نوم اخیستو او بیا بیا د نوم تکرار هم خوند راکاوه وړوکی وم چې د کمونستانو له رادیو څخه مې د حقانی صاحب په اړه ناسم او کرکجن معلومات اورېدلي وو هڅه مې دا وه چې دا کس وپېژنم او په اړه یې پلټنه وکړم آن نه شکل من است ولیکن قلم در کفش دشمن است الحاج حقانی صاحب مرحوم یو بې نفس او بې ریا فقیر و شاید هغه ته خپل اصلي هدف معلوم و نو ځکه یې د الله تعالی په لاره کې د هیڅ شي پروا نه کوله نه ورته نوم اهمیت درلود نه شخصیت نه قهرمان او اتل یادولو نه ستړیا او ستومانۍ او نه هم د چا بد او رد هغه ته خپل ورکه معلومه وه هغه د خپل ورکه په لټه کې دومره مستغرق او ډوبو چې د دنیا ټول لذات یې په خورا اسانۍ پرېښودلی شوای خو د خپل مقصد په لوري حرکت نه سوای درولی زه د ایمان په رڼا کې د حقاني صاحب په مقصد په اسانه پوهېدلی سم هغه هیله یوازې او یوازې د لوی الله جل جلاله رضا وه او بس هغه یتیم او ستړی طالب و بیا ستړی ملا او ستړی امام سو بیا ستړی قمندان او ستړی سالار سو خو بیا ستړی قومي مشر او ستړی دریم ګړی سو بیا د یو شرعي امیر ستړی مطیع او فرمانبردار سو بیا چې حالاتو غوښتل هماغسې دوباره ستړی مجاهد او ستړی لارښود سو بلاخره ستړی مریض او کړاوونه هجرتونه له کوره لرېوالی غربت او تڼاکې یې تېرې کړې وروسته له څوارلسو کلونو یې د وخت نا اهلو د ارمانونو څلي ته اور ورته کاوه کابل د حزبونو په جنگي میدان بدل سو د خلکو عزت لیلام سو اصلي مجاهدین مایوسه او خپه په کور کښېناستل حرامخورو مجاهد نماګانو چور او تالان ته لاس واچاوه حقانی صاحب د سره ورانو او ښکیلو تنظیمونو ترمنځ سولې او جوړې ته کار ووایه نن په دې دروازه کې عذر کړی سبا په هغه بله کې زارۍ کړې چې ګنې د جهاد ارمان له ضایع کېدو وژغوري د مجاهد له لاسه لوېدلی پرچم راپورته کړي او په جګړه اخته افغانان سره پخلا کړي دلته بیا الحاج قومندان جلال الدین حقانی صاحب خپله توره په تیکې کې پټه وه د قومي مشر او سپینږیري رول یې لوباوه ځکه شریعت ایمان او وخت همدا ویل کله چې حالات له کابو ووتل حقانی صاحب خپل پلرني کلي او شاوخوا سیمو ته ولاړ د قومونو ترمنځ یې مرکې جرګې پیل کړې لوی لوی په دښمني اخته قومونه یې سره پخلا کړل ترمنځ یې کاڼې کښېښودل او صلح یې ور وکړه ورسره لکه څرنګه چې د جهاد په پیر کې د منبع الجهاد په نوم دینی دارالعلوم او ګواکې دایره المعارف تاسیس کړی و همدا ډول د خوست په ولایت کې د عربي اماراتو د مشرانو په مرستې جلبولو سره د شیخ زاهد پوهنتون لومړنۍ ډبره کښېښوده ګواکې د دین د آبادۍ تر څنګ د دنیا د ښېرازۍ او دې ویجاړ وطن ته د بیا رغونې ملا هم تړلې وه هغه و چې د طالبانو اسلامي تحریک پیل سو حقانی صاحب خپل ورکه بیا مونده د ارمانونو نړېدلی مینار یې بیا وریاد سو او دا ځلې له ځانه د یو کشر ملا خو لکه دی د سوځېدلي افغان طالب سره بیعت وکړ او خپل ځان یې ملاتړلی سپاهي ورته معرفي کړ په دې ګام سره لوی لوی ځایونه فتح سول طالبانو پرمختګ وکړ او بالاخره کابل تسخیر سو او دا ځل د متعددو تنظیمي واکمنیو پر ځای یو اسلامي امارت قایم سو دا هغه نظام و چې الحاج حقانی ورته پوره څوارلس کاله هجرت او د غرونو مزدونه ګاللي وو وینه او خوله یې ورته توی کړې وه دلته بیا حقانی صاحب دا فکر نه کاوه چې دی خو وتلی قومندان و وسلې او ټانګونه یې درلودل د خوست فاتح بلل کېده دی خو مشر سړی و له طالب سره بیعت ولې وکړي حیثیت به یې څه کیږي خلک به څه وایي او نور هغه تصورات چې ډیر پخواني د رهبرۍ په سطح په اصطلاح مجاهدین یې له ګړنګو وغورځول او نن یې هم ټیک نه کیږي حقانی بریالی سو حقانی حق ثابت سو او بیا یې له حق سره ملګرتیا پیل کړه تقدیر ته وایي چې الله تعالی د حقانی صاحب مرحوم په حق کې د امتحانونو پړی لا نور هم غځولی و دوهم جهاد پیل سو له امریکا سره لاس ولوید بله ستړې پیښه سوه او بیا غرونه او رغونه سول حقانی صاحب د دې پر ځای چې د عمر او ماحول په غوښتنه دا ځل ځان ستړی واچوي یا تسلیم سي یا په کوم کونج کې عزلت غوره کړي له پخوا لا ډېر په قوت او متانت غره ته وخوت پخوا نیمه نړۍ د حقاني صاحب په صفت نه مړېده د ده شهکار او شهامت یې سمبول بلل خو دا ځل یې د تروریست نوم پرې کښېښود او ګواکې قلم بیا د دښمن کف ته ورغی د حقانی هوډ معلوم وو هغه له خپل رب سره معامله کوله دنیاوالو او د دنیا متاع ورته هیڅ مفهوم نه درلود خپل زامن کورنۍ او ټول متعلقین یې بیا په ډیر قوت سره دا ځل د امریکایي اشغال په وړاندې جهاد او معرکې ته متوجه کړل اندېښنه ورسره پیدا سوه چې داسې نه وي د صف نور پخواني او نوي ملګري یې جهاد پرېږدي په دوه زره لومړي کال چې نوموړی له سخت امریکایي تعقیب او بریدونو سره مخ و په یو بمبار کې سخت ټپي سو د شهید مولوي نصر الله منصور رحمه الله زوی شهید ملا سیف الرحمن منصور رحمه الله خپل مرستیال شهید مولوي فدا محمد جواد صاحب د حقانی صاحب د حال پوښتنې لپاره د هغه سیمې ته ولېږه شهید جواد ته په ملاقات کې ویلي وو قمندان صاحب صاحب الرحمن منصور ته زما سلامونه وایه او ورته ووایه چې جهاد او شاهي کوټ غر پرې نږدې زه هم بیرته جوړېږم او در سره يم مایوسه نسې رحمهم الله جميعا په پخواني جهاد کې حقاني صاحب یو ورور له لاسه ورکړی و کورنۍ یې ستړې کړې وه او په پښو یې تڼا کې لیدلې وې خو دا ځل یې جهاد او انقلاب زړه هم څو ځایه سوری سوری او تڼا کې تڼا کې کړ حقاني صاحب په تیر عمر سپین ژیرتوب او خورا ځورېدلي او ستړي حالت کې د خپلو څلورو خوږو زامنو او نورو خپلوانو شهادتونه ولیدل حسبي الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير الحاج حقانی صاحب دا ځل الحمدلله ډیر نور حقانیان هم زیږولي وو هغوی ټولو د نوي اشغالګر کافر امریکا په ملا سخت او ماتونکي ګزارونه وکړل امریکایي اشغالګران یې دومره وارخطا او بېسېکه کړل چې د اشغال نشه یې له منځه ولاړه او د وتو په لاره پسې سول د اسلامي امارت په چوکاټ کې حقاني صاحب بیا هم د یو پیاوړي سپسالار په ډول ثابت قدم وخود او د امارت سترګې پرې جګې او غاړه پرې هسکه سوه الحمدلله خو له تیرو ډیرو کلونو راهیسې خدای ورکړي بدن ناځواني ورسره وکړه د حقاني صاحب هوډ او ایمان ځوان پاتې ول خو هډ او پوست یې نور تاب له لاسه ورکړی و حقاني صاحب رحمه الله په اوږدمهاله ناروغۍ اخته سو هغه نور د سنګر او شهادت ارمانجن پاتې سو نور یې ایله ملګري زامن پیروان او مخلصین لیدل چې قربانۍ ورکوي خو ده بې له مشورې لارښوونې او دعاګانو بل څه نه سوای کولای له خپل محبوب امیر ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله سره د بیا لیدو ارمان یې هم قیامت ته پاتې و حقانی صاحب مرحوم په داسې حال کې له فاني دنیاګۍ څخه سترګې پټې کړې چې ناروغۍ پوره ځپلی و شریعت وایي کله چې الله تعالی خپل یو محبوب بنده ته په جنت کې خورا لوړ مقامات او مرتبه مقدوره کړې وي خو بنده تر هغې مرتبې پورې رسیدل یوازې په خپلو اعمالو نسی کولای بیا الله تعالی د عمر په پای کې مرض پرې راولي خپل بنده دومره پرې ستړی او مبتلا کړي چې عند الله درجات هغومره لوړ سي چې په جنت کې د هغې مقدورې مرتبې لایق وګرځي بیا یې الله تعالی وفات کړي نحسبه کذلک مرحوم حقانی رحمه الله ولاړ خو راتلونکي نسل ته یې داسې درس او سبق پرېښود که چا تک پرې کاوه ناکامي او مایوسي نه لري حقانی صاحب مرحوم موږ ته د عمل اخلاص تقوا زهد ایثار او قربانۍ یو سمبول وګرځېد تل به پرې ویاړو لار به یې پالو له کړنو به یې زده کړه کوو او د الله تعالی په لاره کې د بېدریغه قربانۍ او ستړیا معاصره قدوه به یې بولو ان شاء الله تعالی د دین او وطن د ازادۍ د لارې سرسپارلو غازیانو تاسو چې په خالی لاس د نړۍ ځواکمنترین دشمن تر ستوني نیولی او له شکست سره مو مخ کړی څومره ستر اعزاز مو ترلاسه کړی یوازې همدا تاسو یاست چې د صدر اسلام د احزاب صحنه مو په ژوندۍ بڼه په دنیاوالو ولیدله همدا تاسو یاست چې د ټکنالوژي په مقابل کې مو د ایمانی وسلې موثریت او برتری ثابت کړه همدا تاسو یاست چې د نړۍ استعمارګرو ته مو وښودل چې مستضعف ملتونه ټول تاسو د برمتي او غلامۍ لپاره نه بلکې هغوی کولای شي چې د ایمانی هوټ په څرګندولو سره تاسو هر ډول استعماري او شیطانی خوبونه په دفاع کې د کافر سره یاري څنګه کړې کوم مسلمان د کابل ادارې لپاره د پنتاګون نوي وایسرای جنرال سکاټ میلر تیره ورځ خپله دنده رسما ترلاسه کړه پخوانی وحشي جنرال نیکولسن په داسې حال کې افغانستان پرېږدي چې په قومنده یې د ترسره شویو بشري جنایاتو خاطرې به د تل لپاره د نوموړي د تاریخ په تورو پاڼو کې ثبت وي افغانان او د هغوی راتلونکي نسلونه به یې همیشه د یو جنایتکار ظالم او وحشي انسان په نوم یادوي امید دی چې نوی ځایناستی به یې د ظلم او وحشت په میدان کې له پخواني هغه سره د سیالي هڅه ونه کړي بلکې د نوي جنرال سکاټ میلر هوښیاري به دا وي چې د ځمکنیو حقایقو په رڼا کې په ډاګه او یا په پټه د شکست اعلان وکړي او زموږ له هېواده د خپلو پوځونو د وتلو پریکړه وکړي دا ځکه چې امریکایي واکمن په خاصه توګه د ټرمپ اداره که څه هم فکر کوي چې د جنرالانو ادلون بدلون به یې ښایې له اشغالګرانه او استعماري ستراتیژیو سره مرسته وکړي او د بریا تر پولې به یې ورسوي خو حقیقت دا دی چې یرغلګرو د خپلې بریا په لټه کې نه یوازې د قومندانانو د ادلون بدلون تجربې ترسره کړې بلکې د اشغال له پیله تر اوسه یې ګڼې ستراتیژۍ او تکتیکونه هم ورسره بدل کړي دي خو د بریا څرک یې له اتلس کاله بې درېغه مصارفو او غورځو پرځو وروسته بیا هم نه دی تر سترګو شوی تر دې وړاندې یې مایک کریسټل جان آلن ډیویډ پیټریاس نیکولسن او داسې نور ټول قومندانان راولېږل خو هر یوه له شرمندګۍ پرته هیڅ له ځان سره یو نه وړل البته تباهي او قتل عام یې افغانانو ته په تحفه کې ورکړل راځم د سرلیک جملې ته چې د نوي جنرال په دفاع کې د هغه یو ناکام غلام څنګه غیر معقوله دفاع کوي د اسلامي امارت د ویاند ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو ځواکونو د نوي ټاکل شوي مشر جنرال میلر ترمنځ د ټویټر پر پاڼه څو ټکي له یو بل سره تبادله شول چې د خلکو د پام وړ وګرځېدل د مجاهد صاحب د هغه ټویټ په ځواب کې چې د جنرال میلر په تړاو یې ولیکل د امریکایي اشغالګرو نوی قومندان به هم لکه نور امریکایي قومندانان له ناکامۍ سره مخ کیږي په اصطلاح د قاطع ماموریت له رسمي ادرسه وویل شول چې موږ تمه لرو چې تر ښکنځلو ورهاخوا په رغنده او هر اړخیزه خبرو اترو کې بوخت شو په ځواب کې یې مجاهد صاحب بیا ولیکل، موږ د جګړې له پیل څخه مخکې د رغنده خبرو غوښتنه کوله، خو تاسو وئ چې د جګړې لار مو غوره کړه، اوس هم فرصتونه لرئ، که تاسو واقعیتونه درک کړئ، زموږ خپلواکي ومنئ او متقابل درناوي ته غاړه کېږدئ، نور جهاد روا نه دی. نړیوال د افغانانو په غوښتنه راغلي تر څو هیواد د طالبانو د تروریستي ډلې نه وژغوري. دغه ماشوم غلام په دومره سپین سترګۍ سره د طالبانو په مشرۍ د افغانانو برحق جهاد او سپیڅلې مبارزه د پردیو له پاره ګڼي چې دی په خپله عملاً د امریکایانو پر مټ د رامنځته شوي نظام یو نوکر دی. او د پردي جنرال په دفاع کې د ذبیح الله مجاهد په وړاندې خوله چوله کوي دا ښاغلی پر دې خبره هم بسنه نه کوي بلکې له ځانه مفتي هم جوړوي او فتوا ورکوي چې ګویا جهاد نشته ځکه خارجي ځواکونه د ده په خبره د افغانانو په غوښتنه راغلي ترڅو طالبان ورک کړي دې ناخبره او کم عقل نوکر ته باید وویل شي چې ته تر اوسه په دې نه خبر چې بهرنیان د توپ ټانک، کروز او الوتکو په زور راغلل، د افغانانو اسلامي حکومت یې ړنګ کړ. له هغه وروسته یې څو نوکران چې زیاتره یې د غربیانو په هوټلونو او دربارونو کې خدمتګاران وو او یو شمېر هغه غله ټوپکماران چې د طالب له لاسه یې شپې ورځې پر دښتو بیابان وي، هغوی یې د بن په ښار کې سره راغونډ کړل، ډالر او څوکۍ یې هم هلته ور ووېشلې او بیا یې کابل ته د حکومت په نامه راولېږل چې تر ننه پورې د همغو امریکایي جنرالانو نوکري کوي او پر خپلو افغانانو یې سپینه ورځ توره شپه ګرځولې ده اوس پوښتنه دا ده چې آیا د بهرنیانو دې ډول راتګ ته د افغانانو د خوښۍ راتګ ویل کیږي او په مقابل کې یې مدافع جهاد کوونکي ترهګر بلل کیږي او آیا د ټوپکمارو او سکشویانو دې ګډې ټولۍ ته تاسو د افغانانو نوم کاروئ او ادعا کوئ چې بهرنیان دلته د افغانانو په خوښه راغلي حقیقت دا دی چې دومره په سپینسترګۍ سره غلطه دعوه تر اوسه بهرنیو اشغالګرو هم نه ده کړې چې ووایي موږ افغانستان ته د افغانانو په خوښه او غوښتنه راغلي یو او نه هغوی تر اوسه دا دعوه کړې چې په مقابل کې یې د افغانانو د ازادۍ جګړه ناحقه بللې وي او طالب مجاهد ته یې د ترهګر نوم کارولی وي. هغوی په دې حقیقت پوهېږي چې پر یو ازاد او خپلواک اسلامي هېواد یې په ظلم سره تېری کړی د هغوی موجود باثباته او پر امن اسلامي نظام یې ورته ړنګ کړی دی د افغانانو له خوښې پرته یې څو مختلف النوع منفور او مفسد اشخاص د حکومتي چارواکو په نوم ورباندې مسلط کړي دي بهرني اشغالګر په خپل دې جرم باندې که علني نه وي د حال په ژبه ښه معترف دي مګر د صدیق صدیقي غوندې کم عقل ناکام نوکران په ډیره سپینسترګۍ سره له دې حقیقته سترګې پټوي او اشغالګرو جنرالانو ته د قربت حاصلولو په خاطر د هغوی د دفاع بې شرمانه هڅې کوي د ایمان تورا می پلاس درته اسیر ولاړم رازا را مخ کې